سهار ولایت د سید یعقوب اغا د کلي څخه قاري محمد شفیع، نعمت الله پاچا، اختر محمد او فیض الله د سلامونو څخه وروسته پوښتنه کوي چې که د چا سره د بل چا پیسې وي او هغه یې حساب هم نه ورسره کوي نو زکات به څرنګه ترې وباسي بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد حضراتو چې دغه یو سړی د بل چا پیسې چلوي مثلا مزارب دی هغه مالک د مال رب المال بولي دغه سړی چې دا پیسې چلوي ګټه پکې دا مزاربت والا مزارب بولي خو پر هر تقدیر باندې زکات د هغه رأس المال د اصلي مال او هغه ګټه چې هغه اصلي مالک ته د مال رسیږي په هغو کې مزاربت والا دغه چلوونکی هیڅ اختیار د زکات نه لري معنا خپل پر سر باندې زکات نشي ایستلی که فرضا دغه سړی چې وايي ما سره هغه مالک د مال حساب نه کوي که دی راولاړ شي بې له اجازې د هغه مالک زکات د دغه مال وباسي مسکنانو ته ورکړي دی ضامن دی دی غاصب بل کیږي ولې د بل په مال کې دا تصرف کاوه دی څه حق لري چې د بل د مال زکات بې له امره د هغه دی وباسي اما که هغه مالک د مال ورته اجازه کړې وه چې زکات د ټولو وباسه دلته نو دی وکیل په دفع د زکات بولي یعنې وکیل دی په ورکړه د زکات بیا دی کولی شي چې زکات د دغه مال وباسي مسکینانو ته بیا پر ده باندې زمان نه راځي خو پر هر تقدیر حضراتو که خپل پر سر دا زکات ایستلی دی اصل مالک یې بیا د ده څه اخیستلی شي چې هغه مالک بېګا په خپله دا زکات وباسي زکات خو یو فریضه ده حضراتو یو عبادت دی لوی عبادت دی هغه نیت غواړي نیت یې نو دا دی چې یا په خپله دا زکات ورکړي یا بل چا ته امر وکړي یا په وخت کې د افراز د مال د هغه نیت د زکات وکړي یا مسکین ته مال ورکړي زکات نیت یې ایر و بیا په وروستي کې نیت پسې وریله کړي چې د هغه مسکین د ملکه هغه مال د زکاتو د خیرات لا نه یې وتلی که ده چیرې نیت پسې وریله کوي هغه نیت پسې رسېږي بیا نو زکات سیدی وسلام